قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي په دې لړ کې یو بل مثال وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأوتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله رواه البخاری حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایی چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و چې نوم یې عبدالله و خو خلکو به هغه ته حمار یعنې خر ویل هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خندولو ټوقې به کولې نبی علیه الصلاة وسلام هغه د شرابو په جرم په درو وهلی هم و هغه سړی بیا یو ورځ په شرابو باندې ونیول شو بیا په هغه باندې د درو حکم وشو یو ځل یې چې کله هغه د شرابو څکلو په حالت کې ونیوه نو د خلکو څخه یې وویل پر دې د الله لعنت وي څو ځلې ده چې دا راولئ او تاسو په دې باندې د درو حکم جاری کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلې پر ده لعنت مه وایه دا د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي په یو بل روایت کې راځي چې د خپل دیني ورور په مقابل کې د شیطان سره مرسته مه کوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پراخه سینه او مینه وګورئ چې څه ډول یې هغه شخص د خپلو شفقتونو تر سوري لاندې راوست د شرابو څکلو په ګناه اخته او ککړوالي سربیره د هغه په اړه د خوشګماني او خوشباوري څرګندونه وکړه په داسې موقع هم د هغه د ښه او نیک اړخ یادونه وکړه او دا یې واضحه کړه که شراب څکل بدترینه ګناه ده خو د اسلامي اخوت او ورورګلوي اړیکه او رشته اوس هم ټینګه ده له همدې امله یې د لعنت ویلو څخه رسول الله منع وکړه ځکه چې په دې سره د ایماني او دیني ورونو ترمنځ خلیج رامنځته کیږي ایمان لرونکي له هغه څخه لرې کیږي او هغه له ایمان لرونکو څخه په پایله کې هغه شیطان ته نږدې کیږي ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د خپل ورور په مقابل کې د شیطان سره مرسته او کمک مه کوئ همدارنګه که نن ورځ موږ او تاسې څوک په ګناه باندې وینو په بدیو باندې وینو باید په ډیره ښه ژبه باندې په مینه باندې او په شفقت باندې کوشش وکړو چې هغه د دې بدیو نه واړوو که خدای مکړه هغه منګه په بدو باندې ووینو په شرابو باندې وینو په غلا باندې وینو د هغه نه موږ نفرت وکړو د هغه نه فاصله واخلو نو څنګه چې موږ د هغه نه نفرت کوو هغه به زموږ نه نفرت او کرکه کوي په پا پایله کې به هغه شیطان ته نږدې شي او د مسلمانانو نه به لرې شي او تل لپاره به هغه په بدیو او په لعنت کې او په فساد کې اخته ژوند تیروي تاسو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی یو ورځ په درو باندې هم وهلی بیا په شرابو نیول کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په درو باندې وهي په دریم ځل چې کله هغه په شرابو څکلو باندې ویني یو صحابي په هغه باندې لعنت وایي رسول الله وایي لعنت پې مه وایي دا د الله او د الله د رسول سره مینه کوي په دغې خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل د شفقت او مینې تر سوري لاندې راولي چې کله هم هغه بیا ګناه ته مخه نه کوي د کرکې په ځای د نفرت په ځای مینې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړئ شفقت ته ځای ورکړئ کیدای شي چې خلک د ستاسو د نیکو اعمالو او د ښو کردانو نه متاثره شي د خپل بدۍ پرېږدي ډیر داسې کسان ما هم پیژندل چې هغوی په بدیو باندې اخته ول په فساد باندې اخته ول په منکراتو باندې اخته ول خو کله کله د هغو ناسته ولاړه زما سره وه ما د ډیر شفقت نه او د ډیرې مینې نه او د ډیر د اخلاص نه کار واخیستو هغو سره مې خپلې خبرې شریکې کړې او کله کله به د جمعې مانځه ته راتلل اوس تاسو یقین وکړئ چې هغوی ټولې بدیانې ټول منکرات پریښي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دي او کله چې زه جمع ته راځم په اول صف کې د سپینګیرو نه مخکې هغوی په اول صف کې ولاړ وي که ما د دوی نه کرکه کړې وای د دوی نه مې نفرت کړی وای د دوی په اصلاح کې ما کوشش نه وای کړی د دوی روزنه مې نه وای کړی نو د هغو کرکه به لا هم زما سره ډیره شوې وای او زما به هم نو هغوی به شیطان ته لا نږدې شوې وای په بدیو کې به د خپل ژوند تیروه نه کوشش وکړئ قدرمنو اوریدونکو که څوک په بدیو باندې وینئ په منکراتو باندې وینئ د اصلاح کوشش یې وکړئ کیدای شي هغه به په دې بدۍ باندې نه پوهیږي هغه به د دې په عذاب باندې خبر نه یي په دې به پوه نه چې الله به ماته جزا راکوي تاسو د الله د عذابونو نه او د الله د رحمتونو نه خبر کړئ نو دلته قدرمنو اوریدونکو هغو خلکو ته غور په کار دی چې زربین یې اخیستی وي او د نورو عیبونه او نقصونه لټوي هغوی ته دا پیښه د غور او فکر بلنه ورکوي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې د جامع او عظیمې طریقې او لرې لیدونکي او رسا نظر څخه درس او زده کړه ترلاسه کړي تل لپاره زربین ماخله په سترګو یې مږده چې د خلکو عیبونه لټوي او د خپل عیب ته متوجه نه بلکه د دې پر ځای کوشش وکړه چې هغه ته په بدیو باندې په فحشا او په منکراتو باندې اخته وینې دا کوشش وکړه چې څنګه زه د دې روزنه او څنګه د دې اصلاح وکړم او که د زربین په سترګو یې تل لپاره د خلکو عیبونه لټوې هغه سره کرکه کوي هغه سره نفرت کوي ته به الله څخه مسؤول یې الله به ستاسو نه پوښتنه کوي نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه وه چې هغه به د بدګماني نه ډډه کوله او په لږو تیروتنو باندې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې پټولې ځکه په بدګماني کې نه کله کوم کار شوی دی او نه کیږي په خپلو ملګرو بدګماني او شک نه کول د هغوی په تیروتنو سترګې پټول عادي او معمولي نیمګړتیاوې اشتباهات او تیروتنې له پامه غورځول د هرې ټولنې خوځښت او غورځنګ لپاره اړین او ضرور بلل کیږي د یو چا روزنه تر هغې وخته نشي بشپړېدی تر څو چې د خوشباوري او خوشګماني څخه کار وانخیستلی شي د سیرت، اخلاقو او کردار د رغونې او جوړونې د ستر کار لپاره ضروري ده چې د خپلې روزنې لاندې کسانو په لړ کې له هر ډول بدګماني څخه ځان وساتل سي تر څو چې یو خبر واضح او څرګند شوی نه وي تر هغې باید ذره هومره بدګماني څخه هم ډډه وشي او که چیرې غلطي په ډاګه او مخې ته راشي نو تر امکان حده ماني او خوشبواري څخه کار هغه له پامه وغورځولی هم درته ویلي که د د یو چا په تېروي پرېوځي نو لکه د یو ډاکټر ناروغ چې د هغه اصلاح داسې نه لکه د یو پولیس هغه ونیسي کې د محمد رسول الله وسلم کرد چې هغه د خپل ژوند څنګه تېر د رسول اکرم سلام د روزنې طریقې کړو کله به نه شو د الله رب العزت ځان لپاره تا او ټولو مسلمان چې الله موږ ته څو د الله